من له على آخره دين فجهده سنين ثم قامت به بينه لم يزكه لما مضى ومن له على آخره دين د چا په بل سړي باندې پیر ده دین فجحده سنینا بیا انکار یې ونه وکړو ا دې پیر نه انکار ونه وکړو سه کول انکار یې ونه وکړو چې په مونږ دې پیر نشته په مونږ دې پیر نشته یو کول تیر شو دوا کول تیر شو درې کول تیر شو ا دې دوا ده باندې چې پتو مې قرضا ده پتو مې پیر ده آی منی نه انکار ونه کو او د سره بینا او شهیدون نشته چې کنه هغه شهیدون په قیم کو حکومت ته چې رپورټ وکړو دعوا وکړو هغه به خامخا بینا شهیدون ونه غوړي چې تو سره کیم ثبوت تا چې تو په دبونه کرداشتا د شهیدون نیوي ثم قامت به بینتن دنه بعد د شهیدون پیدو شول ا دې مدعی او د پیر چشتن شهیدون پیدو شول او شهیدون یې په تیر کړل هغه شهیدي وته وکړله چې واقعي د دا قرضه و د پیر شتا په باندې یو لاک دوه لکه قرضه یې د باندې و د دوه درې کول انکار ونه کړه او هغه پیسې ونه وکړلې دا یې تیرې کولې زکوت پاو بوسي که نه دې تیرې کولې زکوت په نو بوسي وچ لم یزکیه لما مزا لم یزکیه زکوت په نو بوسي دغه پیر لما مزا دغه کولې چې کوم کولې په انکار شي تر شي وي دي که نه ا ک و ل ي زکوت نشته په شي د شاش کو زکوت صاحب باندې نه رکلې بنوي چې نصاب ته رسېږي دا غدي تفسیر کو چې سم مقامت بي بيراتن چې دنه بعد شهیدون پیدا شول دا څنګه پیدا شول خدا شهیدون خو چې شهیدی وي تا کو دا خبر اول بنیاد نه خبر وي چې دا کرداشت په شي به د مخ شو کولای کنه شهیدی ویل نه وي تا کړلا چې د یو کو تر شو دوا درې کوله پنکار شي تر شوی دی کنه ولې شي دی ول نه نکړه یې شي دی وته کو چې معنا او منا چې سوارت له بیناتون ا دې پر شهیدون کنه یې سر جواز شول د ان اقر عند الناس چې دغه مدیون چیرته اقرار وکړو د خلک څنګه د به تصویر د پر ادا صورت یاده اول نه نیوی شهیدون چې اول نه وی کنه ولې شهیدی نه وته کله یې شهیدی وته کو دا به داسې صورت وي مثلا چې چا یې پښتنه ونه کړی وي د مدیون نه چې د پلکای سره په توله گیا دا او په تو داوا کو چې په تو مې قرضا ده او په تو مې پیر ده کنه او ته دا غا پیر نه منې د سرنګ کی ساده د کنه دای رښتینه ده او کتر رښتینه ده دا سه په دبار شي په اعتماد سي چا پښتنه ونه کړی دا به دوی ته چې پیر یې شتا خو پتا به نه ورکوم کنه شتا یې باندې قرار یې کړی دا بیا نه کران د ناس اقرار به کړی د خلک څنګه اړي کا به د عادل سړي د دې اقرار ارویدل ده او د بل تر طرف کړی دی کنه چې مو په مخ اقرار کړه ده کنه زه شي دی تا کو دوای پوکړه چې پتو می پیر ده قاضي وته ویل کنه اګن کارو کو قاضي وته ویل چې شهیدون نشتا چې شهیدون می د اقرار شتا چې خپل د منل ده کنه اخیدون یې پرو اصله وته ویل چې مش مخ شته په ټونکی او ټل شي اقرار کاو چې پیر شتا او پتا باندې ورکو کنه بأنا كر عند الناس يدا سورة فرقا چه خپل د مدعي مدنه سره راهيږي په ګوشي زوی سره نوستي کنه وات وی چې سړیا ته کنه ویره د مو پیر نن کار کې د پیر میول نو کې وی ته چې سړیا شتا در باندې خو کنه معنی او په خال مو سره شتا نه کنه پیر د مانو په ګوشي زوی شه و د سړی و تکشنولی پټ عادلون سړی وی کنه اګه هغه دې سړی قرار ورته چې کله به زور تر شي به نه مانی په بدیا باندې خو چې سره وشي به مانی په ګوشي مکاشي د سړي تښنه وری چې دې قرار وکړو کنه دا څه صورت په بي د شهیدونه پیدا کول صورت پیدا شي کنه دا خو نشي کېدلا چاوال نه ا بنیاد نه شهیدون ور خبر وی کنه واغه دای سره وخت دي سره جنگوي چې پته په پیر دا غنکار کو دی کنه غری نو سیو یا داسې کېدای چې د خیدون خو ور خبر خو بنیاد نه خدا په وطن باندې نه وي دا صورت ته چې دا په وطن باندې په قطرې شي په عربستان شي وي که نه دوه درې کوله بعد راغلل او دې د لنجادو په پیر باندې وي ته وي که چې میر خبرې مې شي دې ته کې که نه په دې مکان وي اول ځکه که نه د یود وکړه شي دینه وي ته کړه وهیا مسله مال زمار دا غا مسئلہ چې په دې متن زیر شو دا کا پیر ولا کنه دا مسئلہ د مال زمار ولا مسئلہ دو مال زمار مال زمار اگه مول تولا شی مال غائب لا يرجع وصوله دا یې کنه غیب مول تولا شی چې تو په قبضه شنی وي چې اګه د وصول امکانا امید دان وی چې دا مو ته پلوز باندې روشي مول د استاد خدا امید د نشته چې مو ته پلوز روشي کنه مال غائب لا يرجع وصوله اغ ورک مول غیب مولې چې دغه د وصول و دغه لوست د تلو کې کړه امید دی نوی به پلوس دیر شي دوا درې کوله بعد پلوس دیر غلو د تیر کوله زکوت سا کنه ستا چې د زکوت نشته کنه دا کنه خو ملک تام نه ده ملک رکبتن ده او ملک یدن نه ده کنه په قبضه شه دی نه ده اته په تصرف شه نه ده ملک ته ده په کات یې تو ده کنه خو تو لوس نه وتلا ده کنه ملک تام نه ده ځکه زه کوت نشه پشه یې تیرې کولې دا مسله د مال زمار ولا مسله ده درنګ هغه پیر چې هغه مدیون انکار ونه کو کنه چې پیر دې نشتا پیر دې نشتا باندې کنه او ته په حال سي دوه نشتا ثبوت طریقه نشتا سره کنه او واقعیا دا چې پیر یې شتا پشه دا مال زمار ده مال غیب ده چې د وصول کنه امکان نشتا اس په ست طریقه باندې یا سای په خپل ورځي شو پیری ور کړو یا شهیدونه پیدا شو پیر کړه آیا په سبه ته کله شهید کنه پیری ور کړو ا تیرې کولې زکوت نشته پشه وفي خلاف ظفر رحم الله او په دې کې مال زمار شي خلاف ته مظفر صاحب د هغه وی چې نه تیرې کولې زکوت فاده یو بوسی کنه و شفیرا ملایم شفیع صاحب خلاف ته دی وی چې دا خو د مول ده ا دې کې کنه مالک دغه دولت اګد دا د مر خبره چې د پلوش نه دا نه د خزارین د کوته پر چې پلوش دی وته به زکوت پر کوي دا خو می سفر ده سړی په امریکا شه ده برتانیا شه ده کنه دولت په وطن شه ده کنه زکوتی نه خپل په جمع کیږي زکوتی نه کنه په دو ټول وړي دا څه شي ویل چې مه کنه دولت په وطن شه ده خو مو په قبضه شه نه ده ومن جملته المال مفقود و دوالو یا کنه خطو شو ده زنوار یا بندم چې خطو شي ته دوال وي تویل شي وای بل ته مفقود وي تویل شي مریای وي ته تجارت ولا مریون دي کنه ته شلان نه کړ خو دې خطو شو ده پلیار سره خطو شوی سدای چې تر ورده وته چې تر ورده کنه دوا درې کوله بعد ته ته پلوز بیرولو کنه اې دې غزا کوت نشه تیر کوله والمغصوب یا غمول چې پر ولا شو وی چا کنه اتونا په زیرا باندې لیټ یې کړو غصب یې کړو اذا لم يكن عليه بيت او چې په شهیدون دی نه باندې کنه سړی په زیرا مول دی نه وخصلو پیسې دی نه وخصلې یا زار دی نه وخصلې یا بل تجارت شي وکنه آی دی نه وخصلو کول په تیر شو دوا کوله په تیر شو درې کوله په تیر شو د نه بعد کنه تو تا سړی په لوز دی راولو کبو دې په مندلا هغه شای دې کنه نه وی اصلو تیر کوله زکوت نشته هغه وخت چې شهیدون دی بونه دا که ځکه ولو چې کچېره شهیدون دی وي کدا یې زراور ده کنه حکومت سره په وطن باندې حکومت ته راپورټ وکړه چې په کې سړی کنه زه غصب منه شای کنه غصب کړو هغه به ورولسي شهیدون د صاحب نه کنه کدن کار کو شهیدون پر ولا به شهیدی په کو چې مش مو شهید کړه ده کنه حکومت په تنوب وسی کنه نه چې شهیدون نه وی کنه بیا کته سلوره کړنګې چې مونږ کنه دغه شای لیټ کړه ده حتی اتو خلقو نه چلېږي چې شهیدون دشتانه به څرنګه کنه ته حکومت له وبوسي یا ول مال ساکت فی البحر هغه مو چې د ریبت ور په وتوي د ریبې نه سره ګرون شي کنه دا غه تو دا خو تو قبضه نه بهر شو ده دوا درې کوله بعد ته ته پلوز دراولو ول متون فی المفازه هغه مو چې کنه صحرا شه بیابان ته شخ کړه وی بیابان شه چې تا کنه سمول شخ کړلو کندل کنه چې الله خو ګرنه خبره ده والذي اخذه سلطان مساتن هغه مول چې بادشاہ دې نو خستوي کنه ظلمن یو خستوي مساتن په طریقه د ظلم سره خسته بسون کله کله کنه شاید نه ضبط کو ها بادشاہ دې شاید نه وخستو دې نه ضبط یې کړو کنه هغه کا پرېتا پرېتا دوا درې کوله بعد کنه ډیر کړو دا ټول کنه مال زمار دا او دا کله چې کله ته ته دیر شي په لوز باندې اتره کولې زکوت دې غنښت سر باندې ووجوب صدقه الفطر بسبب الابك والدوال والمغصب على هذا الحلاف دا على هذا الحلاف خبر دا وجوب صدقه الفطر وجوب دې سرسيه په سبب د ابيك مري سره یا په سبب د دوال سره په سبب د مغصب سره هغه په دې خلاف باندې دي اته مریایو هو ادنه وتشلو یا دنه ورک شو یا کنه چا دنه غصب کړو به دوا درې کوله بعد ته ته پلوز درولو کنه اثر سویا به کنه پچاوي اثر سویا دې تیر کوله اثر سویا دې باندې شتاو کنه شتا امام زفر سوي مشبچې نه زکو اثر سویا به هر کوله بوسي کنه ادم بریای دا خو نه تشلا دا یا کنه ونه ورته یا چا ونه غصب کړه دا په دې باندې خو آی چشتن شو نه چا ونه غصب دا چشتن خو دی دا تاسو یا به وبوسی او مې وی کچ سرسیا نشته باندې ځکه چې د په قبضه شنه دا د په اختیار شنه د لوس نه وته دا کنه لهما د امام ظفر صاحب د امام شفیع صاحب دلیل هغه دا د ملزمار په باره شي چې زکوت نه نه خلاص اگر کته په قبضه شنه دا چې ان سبب کته حققه سبب د وجوب د زکات ا موجود ده چې هغه ملک تا کنه د مال نامي ته مالک یې ودا مال نامي ده نصاب ته رسېږي کنه نه په هغه څه چې کوم ځای ملک شي دی کنه د نصاب او دی کنه و هغه نصاب نامي وي په باندې زکوت روغلو وفوات اليد غير مخل بالوجوب ده فوات قبضه چې قبضه شې ده دا نقصان نه ورکوي وجوب د زکات ته کمال ابن سبیل لکه مول د مسفر دا چې مسفر وي کنه په بل ملک څخه سفر کو کنه او په وطن شه په پکیر شه کنه اځه ک دولتي نه دي ته راځي سمنی نه دي ان هر کول به خدای په دبن زکو تر سی زکو په وبوسی کنه دا څه شي ویلا چې زه په په په امریکا شې یا په برتانیا شې کنه عمل دې مو په قبضه شنه ده ولنا ومیر دلیل میر چې نه هغه سنین مازیه د تیر کول زکوت نه خلوص تا ولنا قول علی رضی الله عنه لا زکات فی مال الزمار لا زکات فی مال الزمار په مال الزمار څه زکوت نشته دا اثر دا د خطری صاحب میر دا حجت به لیکنه لا زکات فی مال الزمار مال الزمار پی مال غیب لا یرجا وصولهم یو خدای اثر دا صحابی کنه قول ده امام شفیع صاحب څنګه کنه صحابي کول حجت نه وي دا به رحناف دی کنه چې امام خلیفہ صاحب کنه صحابي کوله کنه حجت بلی ادي کا کنه قیاس پر دی او صحابي کونه کول روخلی او بل دا چې ول ان سبب هو المال النامي میر چې سبب نه موجود دی چې سبب موجود دا چې ملک ته د نصاب نامی ملک ارو غلا ده کنه خلی پلوش نشتا میو چې سبب خو مال نامی وی کنه چې مال نامی وی کنه هغه ته مالک شه دا مال نامی نه ده ا مول چې هغه نیمو کو ډېرې شي کنه یو شای چې تو په اختیار شنی وی تو د قبضه نه بهر ده تو د واک نه بهر ده ابه سره ګډیر کې کنه ولا نما نما خنی الا بالقدرته على تصرفه نه مانی مګر کنه په قدرت او په اختیار سره په تجربه باندې چې تجربه په شکل راشه دا و تجارت ولا شي نه دي کړ چې دا روي روي کنه خرڅوي بدلوي به کنه وته ډېر شي کنه اې دې نه خطو وته راي ولا قدرت په دې باندې قدرت نشته نه دا کنه مال نه میا نه ده اې دې په حق مال نه مين دا مال نه مي خدا خو دې په حق نه ده نه کنه مان شي نه اصل ولا او پوت شو کنه کیاسي په ابن سبیل باندې اختلاف المشایخ او هغه مول چې شاشوي کړ په خپلم ذکر شي یا په بوخ شي کرم دی انګیونه بوخته ویل شي په دې سره د علمونو اختلاف ده ساران دو کیران ده کیران ده دوم زکه او به ساران دو کنه شاخ خپلم زکه دو محدود هم زکه دو پاره شي اختلاف ده چا دې ته کدلې کې چې د ټول مزکه رکندل کنه دا غره پلټل دا ګورنه خبر چې ټول مزکه په شکني زوی دنه ورته کنه نه دا دا سره کنه دا مال زمار شو او زه حال په کې چې خپل مزکه دو محدود مزکه دو کنه فارا مرم د ټولو کنه کنده نه شیپ کنه دا خپل مزکه چې چا دې ته کتلې دي چې دغه ته وصول ممکن ده د عمل زمار نه یسلا چا دې ته کتلې دي چې نه دا هم زکه دو کنه ستر هم زکه به ډېر هم زکه به دې کندل په ګرون دي هغه مال زمار شمر کړه ده او محسن یعنی شمان دا کنه مخه نیوی منی چې پیر د سره باندې کنه خو ا پیر پر کوله مخه نیوی نه کنه تنگ د صدا و نشمان دا کنه په دا باندې دوا درې کوله تیر شو کنه ټول کوله زکوت په تو باندې شتا زکوت په بوسه کنه د ټول کوله ولا چې د صاحب تا غپیر رسېږي له امکان وصول له شي ځکه چې دغه ته وصول ممکن ده دا داسه ده که ته په لوشه ابتداء دا وال سرنا وصل ممکن ده ځکه چې د پیر د منیا او د سای کنه غنیا دا پیر پر کولا شي ونه وای خلک نه ویره تګړم دي کنه چې ته دوه درې کوله پیر وته ا دې پریشان او یا په وخت تفصیل سره دا بل کنه چې مؤثر وي نشتمان وي و انکار نکو اقرار کو کنه دې کته وصول ممکن ده دا خبره چې دا خو نشمان ده غریب ده کنه نه غریبي خو د په نوم باندې کنه سره جوړ شوی نو کنه چې دا راجوړ شوی نو کنه دا به درا بچی ته ودو نشي کنه په وخت تحصیل ته راکړای شي چې دولت په لور باندې ویر شي ها شاش کولا ممکن چې پیسې دی وګټي بل کولا ممکن چې پیسې وګټي کنه په لور باندې ویر شي وکذا لو کان لجحد ولا بینه دارنګ چې پیر دې کنه هغه چا باندې وی چې انکار کو پیر دې نه مني هو شهيدون دي شتا واري به تم په به شهيدون دي شتا کنه دغه يو دوا کوله د پیر د نو خو د پیر کوله زکوت په وبوسه کنه لکه چې دغه تا وسل ممکن ده کنه بیرا په قائم کا شهیدون په مدرو ولا کنه او علما به القاضي یا په دې پیر باندې قاضي خبر وو چې د پنکی په پنکی باندې پیر شتا واغن کار کو چې نه سر باندې کنه قاضي بیا نه سره شي رپورټ او قاضي سره چې زور خبر یې کنه خو ا ځکه خپله که نه ا سړي سره مملا دي یې حق نه انکار کو چې نه په موی د حق نشته بیا قاضي د خپل علم مطابق فیصله کړی شي چې بل که دوا په دایره کو دي که څنګه چې په دې مې حق شته او بل انکار کو چې نه سره به دې قاضي ور خبر وي بهر د شهیدونو نه قاضي دا فیصله کړی شي چې زه خبر نه د حق نه حق په توشتا د پیری په توشتا یا د کوم د شای ویره پر ولا ده یا د کنه کارځای در بستا کنه کارځای در کړی وه دا بل خبره کنه چې شهیدون وی په باندې امام محمد صاحب چې شهیدون وی په باندې کنه خو آی چې مانی نه چې شهیدون یو په دې تیر کول زکوت نه خلاص تا دا خبره به چې بیا سو کارو چې شهیدون صاحب باندې کنه ځکه چې هر شهید شهیدینو کو څه پته لګی چې دای به شهیدی وته کو کنه به وته کو کنه نن سبا سک شهیدینو کو کنه حیدون دې صاحب نه آین کار کو کنه هو دا پته لګي چې چې ته به شهیدون تیار شي کنه ته دې پر شهیدی وکړه نه به کو سکه شهیدینو کنه او نه کدی شهیدی کړه نه کنه هر قضیه عادل وی چې کنه شهیدون ته روي ډیره ممکنه ده چې کنه قاضي هغه ظالم وي کنه هغه پیسې مې سخوري ته چې سکنه د شهیدون درس کنه په دې باندې اعتراض وکړ چې دا د شهادت کبه نه دي که نه دا خطر شته په شي چې شهیدون به کنه کوی چې لکه نن سبا مریر شهیدون نه تیروي وایي چې ساري شهیدون شته نه مشهوره ده مقدمه چې مریر سره چې د ساري شهیدون نشته دا په قرآن پاک نه تحریف ته دا منه چې دا شهیدون چې د خدای مقرر کړی رسول دا سره په حساب کرام زمونږ لپاره وی کنه ای بقیز مونږ لپاره دا کا شریعت دا غلط جوړ شو دا چې کنه خدای ته نو ورسې چې بقی به شهیدون به ورکړي به شهیدون وره مقرر به سره په جوړ کړوي شهیدون بیا وی کنه قضی بیا تیر کو کنه ارسه یې مقدمه نشي کړله ځنه داسې شریف غوندې خلکو یې عزتمن خلکو یې کنه چې هر وخت یې مقدمې ته کنه عدالتې ته تل دغه ډېره ګرونه خبره دو کنه چې ته راپورټ کوې او کچرۍ ته سې کنه روزنه کنه هلې کوې کنه اکازي کله به یو تاریخ تر کوي کله بل تاریخ کوي کنه ته به روزنه درې مې کنه او مقدمه به کې کنه خرچې پرچې به کې ډېر خلک دې کنه کنه خپل کښېني ا مقدمه جنگول نه شي کنه مقدمه جنگول ګرون شي خپل به سره وی کچره کثار ته ګورو د ورپوت دې پیسې مقدمه یې شکل ورپوت شو دوه درې کول ورپوت شو چې ته کې په لبو نه نرمي سره پیسې ورکړې کنه بهر د مقدمه نه یا اوس که څه قدرت مندلو کنه پیسې ونه وی سره کنه نه محمد سبي کچه یو ور چې دا انکار کو بیا کنه دا صحیح تا ګورو دو کنه هغه صحیح تا دا پیسې سره ګورو نه کا شهیدون یو یا کنه چې سه پر پیسې په لوس نه ویل عمل د کوت نشه پښه د ممزه په دې باندې فتوا ده دا په درې قسمه ده یو دینه قوي بلی یو متوسط بلی او یو کنه کمزره پیر بلی دینه ضعیف بلی ا دینه ضعیف څه زکوت نشته او قوي او په متوسط څه زکوت شته قوي دین چاته ویل شي کلاک پیر کلاک پیر ته ویل شي چې دا پیر نه بوسته ده په چا باندې چې ته پیر وسته ده یو لاک دوا لاک کری پی کنه دا دې امکنه ایسه مول په بدلا شې په وسته سه اعمال کنه امول او د تجارت ولا مول دا کنه امول په اوش دې کنه هغه پیر په د باندې وشلا چې تاسو مول ور کړل دا یا هدا کنه خالصه قرضادو ته نه نه د پیسې وشلا ټولې دې پر چې ولک دواري پرې کې ولکه یواجی مات به دیر کړ قرضا دې ور کړه کنه ا قرضا جمان په پښه دې پابو دې کنه بیا امر ته تاسو کنه زکوت نه درکو یا ستر په توبه نه واجب نه دي ا زکوت په توبه پیر شو کنه وجوب در باندې ورو ادا نه سره باندې ا د نفس وجوب دا وجوب دا دا فرق نه شي ته کنه ولې په توبه نه ادا واجب ده ورکوي جب چې تو تا د نصاب پنځمه حساب ملاو شي کنه سلويست لري پیکر ملاو شي بیا اس یواري په نو بوسه چاتیا ملاو شي بدوري په بوسه چې کنه دا رنګ کنه 240 ملاو شي پیسې کنه په کول پیر به درکوي دوه کله بعد به درکوي کنه هدې کې زکوت ساته دې کې پیر به زکوت ته کني سود به کې زکوت په بوسه کنه خو ادم په تومنه واجبہ چې سه پر توتا پیرا نصاب نوی ملاو کنه 200 روپی نوی ملاو چې کله توتا 200 روپی ملاو شي بیا کنه وته یې کنه 50 روپی نو بوسه پیرا نصاب ا ت و استعمال کا پری دی ا ک ي ر استعمال و د شای و تجارت ولا نو کنه ا خدمت مریای دو ا د بن خاص کلو خپل گاډه دو چتو به چلول نو چلو کنه ا تجارت ولا نو چتو په ګرځې کنه ا غنه گاډه په خاص کلو پابو نه کنه پیسې پرولې دوا درې کوله بعد کنه تو ته بیا پیسې رخیږي په تو زکوت واجب ده خو زکوت ادا نه واجب ادا وته چې چې ته د 200 روپی کنه کیسر پیرا شي به ته د کوته نه 50 روپی وسه سرویس پیدا 200 روپی پیرا نه صاحب او دریم قسم هغه ده هغه دین ده چې په چا دې پیر وښه لکنه خو هغه پیر دې کنه عوض دې مول نه ده سه مول به نو ورکړه چې هغه بدل لکنه هغه پیر هغه قرضا چې پیر دې پوښتنه ده ا د سه عوض مالی په بدل شنه دا چې تو کنه مول ورکړه و و دا پیر یې پلایم نه پوښتنه دې شوې که نه ښه دا څه خو ورکړي دي که نه خو امول نه ده که نه اما نفې دې بزعې ولا امول نه ده که نه دا که نه کمزېره دی ده په دې مړي چې کوم که نه د مهر ولا پیر ده د ښه دې باندې یا چا له مړه شوه ده په ده باندې قصاص ده هوري به یو کړه جوړه سره کو چې زه سره یا کنه پیسې به درکم کنه ویژنه مې ما دواله کدرې لکه ریپې به درکړې چې شاده دوه درې لکه ریپې روکه کنه او ته ته به ځکه صاحب بیا پرېږده که نه دا دې کا که نه په دې سړي باندې پیر ووښتلو دوه لکه روپۍ په دې قاتل باندې او په لایان نه وي پوښتې که نه څه یې دې بل سړي که نه ویر کړل که نه خو هغه مول نه ده هغه که نه ښي نه وي وینې ته معاف کړې چې په تو مې وینې دي که نه خو تو وینې نه تلاو که نه هغه کساس یې ته پرېښلو دا عوض مالی نه ده نه کنه دې کنه قصاص ولا کنه ا قصاص عمد ولا پیرو او یا کنه شاده ا مہر ولا پیرو کنه دا دې کا وستا خو عوض مول نه ده ا دې کې پیره چکلا کول تیر شي ته یې سب کې زکوته ولا کنه ا دې یې سب ما کا چې په خپل کې باندې نه کې پرته دي یا شنه چې د کوتو بل چې په مړې مې کنه مہر ده دای سوب دنه کو کنه دیګه نه خلاص وځي چې پر پلوس ورا غلی نه وي او په باندې پیرا کول تیر نه وي چې پیرا کول په تیر شي کنه وله به کنه په دې باندې یو زکو تر سي دا زین ضعیف تا شه خو زنا پیر داسې وي دینه کوي اوی کوي دا انده پکره په بدل دی مول شي دا تو سم کنه تجارت مول ور کړه دا خو یې سره د کنه ټیم کړه دا چې دا به کنه موتا په دې مرز مر کشتیر وکوي کنه ا کشتنه په درې کوله د ساویر کوله باسي به غون پیرا کیږي اصلاح لا کری پی تو گاڑی کا لاس لا کری پی یا شدر کری پی کرزا دی دو پاسڑی پرتا دو کنا وایو تو تا پکشتے کشتے کنا زه کوت په دې غون غون دې شاپ ته باندې چې دا کیم کوله ده شاش کوله کله چې مې پیسې ته ته پلوس رخیږي دینه کوي دا د شاش کول شي چې سمرا کښتنه ته ترسي کنه اے کنه ادا پتو وجب دو کنه انره مطلبه خو یکرلا نو شي کنه ځکه چې دا میندا سره مقرر کړی دی چې بوته به کنه په ته مو دمر وکوي کنه چې سمره کیسته شاک کو ته تر وخیری کنه ارو خطو یا نرو خطو نه دا کوي چې نه درو خیر خطو هم درکړه وی کنه ا دې کا زکوت صادر بونه وکه نه را زکوت نه صادر بونه ان را کولې ولا شاک کو لري سره بونه کنه بل کو ته به بیا دروي نه کنه هرونه کولې در سره بونه خوشاله پیا نه سره بونه ولو كان على مكر مفلسنا و کچر د پیر یو په مکیر باندې اقرار کوین کې باندې هو مفلسین داسې مکیر و چې مفلس چا دیوالیا و الام زوار د مفلس هغه مکیر کنه دیوالیا ده نه دا پیر دا نصاب د امام حنیفه سره باندې مفلس یې ته ویل شي یو سای ده کنه کاروبار کو کله کله کبر شي کنه ډاول شي بالکل پریوز کنه هر شی ونه ختم شي په کنه په کاروبار شي بالکل غریب شي نشمان شي به دا قبیله یې کوم دا خاده پیرې چشتنو دی مولې چشتن قبیله ته ورسې کړي په ملکی مې قرضادو په ملکی مې قرضادو کنه هغه ته چې خو نه غوړي سره مې سره مې سندرو کړی کنه چې څه کاروبار مې کړی دا سمې په خاص یې مې سوي نه کړی دي کنه خو دا سره ده یې سره ډګړشته یې سره په لوشه سانبي قاضي دا راپورټ وکړو چې په ککره په ملکی مې پیر ده کنه پیر نورو کوي کنه ا قاضي یا سړی یو کسي سړی سره سره نشته چاته کنه صبر کولا نشي مزکه ختم شوی دی کینه پس ختم دی هر شي کنه لیپل په شوی دی بیا قاضي په اعلان په دغه وکړو اخبار ته پیس ورکو کنه اشتهار په شوبو سي چې پنکای سړی کنه هغه دیوال یې شو ده ا سره چې کاروبار ما کیسه ا دې را باندې کچا کاروبار سره کو قبیله وی چې میډیا کې ذمہ وار نه حکومت آوی که چه دیگه زموار نی کنه که متحق مشتره پوٹی نما کسی سر کاروبار ما کسا دا سم سرائی که چه آه کنه قاضی دی تفلیس اعلان پر شکر دا چه دا دیوالیا دا واسه بیا د سره کته مټی نه باندې کو پیسې مې سیور کوي کنه بیا قاضي ته ورته شي کړي په پلکی پیسې دې نیرو کوي کنه هدا نه ور کوي کنه هدا پیسې خوشتا خو کنه زکوت په وبوسي کنه به وبوسي کنه امام سوي چې کچېرې کنه پیر یو باندې ایګه من الله خو دیوالیا ده دا نصاب ته زکوت په وبو سه کنه کپلوس پیسې نه درسیا ځکه چې هغه کنه اقرار کوم انکار نه کو دا خبره چې کنه قاضي ویلې دي چې دا نشمن ده نشي در کوله لان تفلیس القاضي لا يسوع عنده یا قاضي ولکن تفلیس عاد امام ابو حنیفه سم نه معتبر هغه څه فلایي اعلان هم نه کړ چې دا به چې ته بیا پلوس پیسې نه ورسي کنه قاضي د نشمار شمېرل ده کنه امام سوي چې المال غادن ورایحن دا یو مثال ده المال غادن ورایحن مو چې مول کنه صبرت نه کده وګات نه کده مول صبرت نه کده وګات نه کده کنه او دې مش پښتنه دا کده چې چې مول خو چې دا دی جیرا دو کنه سبو یې کاله کو وګات بیا ستر شي کنه هندي جیرا یا سره نه وي سره کنه غریب ته وی کنه کده شي کنه چې مصبوتا وګا ته کنه په ویسه په لور باندې ویر شي کنه دا څه شای وکړو کنه شای چې پاشه خای په ګاټه وته وکړو کنه یا چا کنه شګړې سره وکړې په کنه پرې دې پر اچا پیدا باندې خپل کا وایند محمد لا تجبو محمد وی چې نه په دې زکوت نرسي په سړی باندې کنه دولا پیسې ولا ډی به دي کنه هغه سړی پیسې نه پیر نشي پر کولا یې زکوت نه په سر ولي کنه سړی مثلا لول کړو لتحقق الافلاس عنده بالتفریس ځکه چې فلاس ته به ترې امام محمد صاحب باندې کنه په تفریح څه قضیه باندې کله چې په سوچ کې چې دا مفلس ته بعد ځای کې مفلس شو و ابو یوسف مع محمد فی تحقق الافلاس ابو یوسف صاحب محمد صاحب سره په تحقق لا شي هغه وی چې قضیه سره چې مفلس کو به دا مفلس تا و امام حنیفه صاحب سره په حکم د کوت شوی چې د کوت صاحب باندې مفلس دی د کوت صاحب باندې کنه رعایت لجانب الفقراء دی واجب دی لحاظ دی طرف ته فقرا به نه فقرا به ته چې زګاټه وشي په دې بل باندې حکم زکوت مره چې تبه په تو زکوت شته فد غیر سره کې چې دا کنه آ کا زیادو کنه چې مسله مخودو کنه هو دلیل دې نه شي جوړېدل کنه ا ذ ك ن ا دليل في جودا كان شيء پر دل حاد فقراء وكنا فقراء طرف ته وکتل شي چې ته ګاټه جوړه شي په سړی به وي چې په توزه کوترو لو کنه شریعت هدا کې سرشته کې چې زاورا کنه په چا باندې کنه کوتینه لوي کنه چې په بچا ته وزر ویلې په بل غنم د دلتمن د زکوت ته وړوي کنه خپل کبره واجبې د زکوت لپاره خو شاپ شه کنه کني زاو خو په شریعت نه چلېږي د احکام او د زکوت واجبو کې دی پره ومن اشترى جاريه لتجارته ان يات مسلادو چا چې وینځو کا تجارت پره په دې نیت چې دا زه خرڅوم چا وی نه چې کرې په ګټه دا به خرڅوم احتجاج ته پر وکړو خو چې روی وسو بړې په وتړلا یا کنه وی چې را خپل پیسې په باندې ګټه شه ګټه دا کنه خپل پیسې په باندې ګټه خپل چلوا ونوال خدمت نیت دي خدمت وته وکړو چې دا خپل ته خني خرڅوم یره که دیش لکه پی قیمت لري سرویش لکه قیمت لري دا ګاډه کنه کور په تیر شو دوا کول په تیر شو بطلت انا زکات و زکوت وینا ختم شو په دې زکوت نشته کنه دې کې په قیمت شي چې کینه پیسې په کرې په ګټې کنه قادر پوتې وی کول کو ته نصاب ده کنه او خپل دا 40 په قیمت لري کنه په دې زکوت نشته لاتصال یې بالعمل دی وايي اتصال نیت د عمل سره او تر کو تجارت یې زکوت سے نیت شرط ہے خو خالي نیت چار نه کو کنه الیات چې د عمل سره ولګي عمل او کې کنه سلوس پیاو خو خسوي کنه خالي نیت خو چار نه کو عمل په دوا قسمه ده په خاطر شو کنه ما به صلات المسافر سره مسلات تر شوی دو عمل په دوا نه منوي یو عمل دا چې پاشه کنه د جوارح د حلوی د لوس د پښو خسولې دخل لا پښه او زنه دا عمل چې اده قبيله ترک نه پرشول وي الوسه د پښې د عمل دخل پاشه نه وي چې کوم داسې عمل داسې چار دی چې پښې د لوسې پښې د خلاص تا ابا خسوي به خلیل نیات چار نه کو هغه لوس په واخه سوي سره کړ وته به چار کو دا نیات و هغه کنه عمل چا دې کبیره ته رکه نه وي پښې د لوس په خسولې ضرورت نه وي ا دې کا تش نیات چار کو دا لکه یو تجارت ته یو ترته تجارت ته کنه تجارت عمل لا چې پداسې د لوسې او د پښې د خسولې کنه ضرورت ته ل اتصال نیت بالعمل دو ته نیت عمل سره ولګېدو چې هغه ترته تیرت ته پرې شو یا یو سفر ده یو ترته سفر ده په سفر راولېږي سفر داسې عمل ده چې پاشه د جواري حد خل ده پاشه کنه قدمي نه وایي پښې به کنه وایي ګاډي ته به چې سوري ته به چې ګډه هل نیت ته چې سفر کنه پیډې ته پښور ته کنه په دې نیمه سفر کېږي چې سپره عمل د شریک کړه نه وي او یو ترک سفر ده چې سفر نه کوي کمت کول تیر شو زکوت نه خلوص یې کنه بیا د نیت ته کو چاره کنه خرڅوي یې خرڅو کې نیت ته کو تجارت پر جوړوي کنه لم تکل تجارت دا تجارت پر نه کېږي کنه خرڅوي خرڅوي خرڅوي کنه کول په تیر شو تو تا کنه سودو په دیر نه راغله کنه زکوت په نه ونه وبوسه اگر کا تو نیت ته بدل کړه کنه حتی یې به چې سپر د خرڅ کړه نه وي چې خرڅ کې فیکون فی زمانه نه کوي پیسې به وته زکوت وي کنه لان النيات لم تتصل بالعمل ځکه چې دوته نیت عمل سره متصل نشو اذ هو لم يتجر ځکه چې دغه نه خاص نکړو خالي وي چې ختموي په دې باندې خو د تجارت هو کنه هغه د عمل لا چې د جوارح په شته دخل دا شباب کنه خاصوي په شی به کنه خاصوي فلم تعتبر د نیت نه معتبر ولهذا دې وجه نه چې نیت وو تا کنه چار کو چې د عمل سره متصل شي غزل می سفار مقیم په تشنیه سره او نه کدی مکه مکی می سفر په نیا سره مگر وته چې سفر وکړو درنګ یو سای مسلمانېږي کافر دا مسلمانېږي نیت یو کو د اسلام اسلام په لایان دار کې به کلمه به تروي ژبه به خاصه وي کنه خلیات تا کنه په دې باندې سم سم چې نیت کړو کلمه نه تروي کنه والیاذ بالله یو سای کنه کافر کېږي کنه انیت خلی چې وکړو کنه ا دې کبه تر کنه بس نیت کو پر بل کنه اګه کافر شو کنه سبوت انتظار نشته پشه سبو ته بل سبو ته کولا په تر شي دوا په تر شي کنه هغه بیا ته ته پلوس نه شي چې کیما بیا ته خرڅوي کنه دا تجارت نه زکوت به وبوسي چې سمره پیسې په شی باندې زکوت به وبوسي دا تجارت ته پرده کله کله دا سوي پښتنه به نه وکړو د ګاډي ولا کنه ګاډي مې کړه وکنه خو په دې نیت مو چې کنه خرڅوم به کنه مو چې چلاوم به هو کارې کا سودو پروګرام به خرڅوم یا غاډه وکړو کنه په چواله کړو کې پښه کې چې دا به چلاو کنه پر به چلاو هو کچېره دغه بیا پر ولا به خرڅمو یا دغه تجارت الانیات نه کنه انیات هي الاراده القاطعه ا پر کړی ورته شي کثیره ته ویل شي کړه دا دوان یتی نه دی کنه چې دا څه چلاو خپل به چلاو خپل پښه ګرځه کنه مو چاره کاروباري نه ډیر دی کنه کنه او کاریا غاټه پښتلا رېګه پیسې پتلې به خرڅمو یا کنه چې دې به کو د ټوک نیات وی چې دا ګن خاتین دې پر دا کنه بیا په شګر دا په شګر دا ځکه چې په کې شو چې ګاډ اندر وی کنه کو دا تیر شي دا تیر شي کنه فنیات په نلیت نه جوړي به د تجارت پر دا وکواله دوه نیت نه وی وی کړه بیا تجارت پر نه ل اتصال نیت بل عمل ځکه چې کنه نیت عمل سره متصل شو بخلاف ما اذا ورثا ایسے تجارت پر بکیم شای جوڑی چاہے تجارت پر تجارت پر نہ شای چې تو ته پلوز باندې سی تو ته مول پلوز سر سی کنه دا دوه نامه ده زنه به به اختیار پلوز درسی یا تو اختیار نه پشه او زنه به تو په اختیار باندې درسی چې به کنه قبول کې چې شادو هي کنه دا خیرو کا کنه کیم شای چې مول تو ته به اختیار رسی وته چې زیات نه ترکه کنه دا تجارت پر نه ګرځي لکه میروس سړی د مری ته میروس خیر دا پلور دا ورې درکړې ته د ورات پته کېږي کنه کنه او ته وکړه چې دا مزکا یا د کېری یا د ګاډه مو ته په مرسته پته کې دا به ځکه نه خرڅمه دا تجارت نه پېښ نه چلېږي دا ته به اختیار نه وځي کنه ته اختیار څه پر میروس کنه هغه ملک جبري ده چې څه پر د خرڅ کړه نه تجارت پر نه ده او کې مو چې ته ته په اختیار باندې رسی ته به کنه قبول کې بیا هغه بیا په دوا قسمه ده تا سه پیسې پسې ورکوي سمول ورکوي کنه کته سمول نه ورکوي پر یاد درسي کچېره کنه تا سمول ورکوي کنه بیا پاش هو تجارت نه صحیح کیږي او کته سمول نه ورکوي سر سای پر پلیا په درسای درکوي کنه هبا هبا چرچی و تبا کنه یې کچې شادو قبیل مې دا قبول ټکو به کې کنه دای کته نیت ته وکړو کچې دا به کنه زه به خرڅوم دا شای چې متروکز به خرڅوم یا یو سړی کنه تو ته صدقه درکړي چې د الله په نوم وخله چې تیې نو وخلې بنې نه ملوېږي چې ته قبول وکړې چې شاد وکړه الله ته جزا خیر دی وکړه وله ته ته ملت درولو تو نیت زیارت کو دا زیارت پر ادا کنده دا خبره کو ولو ملکه بن هیبت کچره په هبال صاحب ته بل میږي یا په وصیت سره یو صاحب وصیت کو چې زمرو د پلونکای شمه پلونکی ته ورکیستا او چې مو قبیله یا په نکاح سره شدا مې سره نکاح تړي کنه هغه به مړو کنه په ګاډه پټ ور کوي کنه و دې نیت ته کو چې دا به زبیا خرڅو یا کنه خلا کو شدا دې مړ نه زول خلصوي او شدا کنه مړ تا کنه مزکا ور کوي یا کېر ور کوي یا ګاډه ور کوي چې دا به ګاډه به در کنه مړ نیت ته کو چې دا به زبیا خرڅو یا سن خدو دې قصاص نه و نیت تجارت پر دو کو بدا تجارت پر دا امام ابي سب صاحب یایي